چې په ذکر مشغوله وي هغه زړه چې په ذکر کې مشغول وي هغه بدن چې په مشقت کې مشغول وي هغه ښځه چې د خپل نفس او د خاوند په مال کې خیانت نه کوي ویاند حامد مجاهد بسم الله الرحمن الرحیم د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ پر ودانۍ د پولیسو په قرارګاه او پوستو بریدونه ترسره سول د راپورونو له مخې نن شپه لس بجې د ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوالۍ پر مرکزي ودانۍ د پولیسو پر مهمه او غټه قرارګاه او شاوخوا پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه پیل کړل معلومات ښيي بریدونه تر ډېره روان وو او په ترڅ کې دښمن ته درانه تلفات واوښتل. همداراز ماخوستن نهه بجې د غزني ولایت د ګیرو ولسوالۍ پر دفاعي پوستو بریدونه پیل شول. له غزني ولایت څخه را رسېدلی خبر وایي چې ماخوستن نهه بجې د یاد ولایت د ګیرو ولسوالۍ د مرکزي ودانۍ پر دفاعي پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه پیل کړل. د جګړې په ترڅ کې چې تر ډېره یې دوام درلود، دښمن ته درانه تلفات اوښتي خو کره شمېره یې لا نه ده څرګنده شوې. او د میدان وردګ ولایت په سید آباد کې پر یو پوسته د برید له امله دوه تنه عسکر وژل سوي یو بل ژوبل دی ماخوستن د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د سالارو په سیمه کې د مزدور عسکرو پر یو پوسته مجاهدینو بریدونه پیل کړل چې په ترڅ کې دوه تنه عسکر ووژل سول او یو بل ژوبل سو یاد بریدونه د درې ورځني اوربند له ختمېدا سره سم پیل سول چې له امله یې دښمن له سختې وارخطایۍ سره مخ سوی دی دا و د دې سات خبرونه د دین او وطن د ازادۍ د لارې سرسپارلو غازیانو تاسو چې په خالی لاس د نړۍ ځواکمنترین دشمن تر ستوني نیولی او له شکست سره مو مخ کړی څومره ستر اعزاز مو ترلاسه کړی یوازې همدا تاسو یاست چې د صدر اسلام د احزاب صحنه مو په ژوندۍ بڼه په دنیاوالو ولیدله همدا تاسو یاست چې د ټکنالوژۍ په مقابل کې مو د ایمانی وسلې موثریت او برتری ثابت کړه همدا تاسو یاست چې د نړۍ استعمارګرو ته مو وښودله چې مستضعف ملتونه ټول ستاسو د برمتې او غلامۍ لپاره نه بلکې هغوی کولای شي چې د ایمانی هوټ په څرګندولو سره ستاسو هر ډول استعماري او شیطانی خوبونه در نیمګړي کړي مهر غلم راغلی دی مجرا څمل ولی دی مجرا څمل ولی دی هر دشمن مو بیرته د کوچني اختر په مناسبت د درې ورځني اوربند د پای ته رسېدو په اړه د اسلامي امارت اعلامیه د دې لپاره چې هیوادوال مو د اختر مراسم په ښه او اسانه توګه ترسره کړي اسلامي امارت په ټول هیواد کې د درو ورځو لپاره اوربند اعلان او په بریالیتوب سره پلی کړ دا اوربند د کابل ادارې د اوربند په مقابل کې نه و بلکې د ولس د هوسایۍ په خاطر اعلان سوی و چې ماښام یا دوربند پای ته ورسید نور په ټول هیواد کې مجاهدینو ته امر کیږي چې د بهرنیو اشغالګرو او د هغوی د کورنیو ګډاګیانو پر ضد د پخوا په شان خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي په تیرو دریو ورځو کې د اوربند په ښه توګه تطبیق لاندې ټکي ښکاره او په ګوته کړل دا خبره ثابته سوه چې اسلامي امارت د روان جهاد او مبارزې واک او قوت په اختیار کې لري هیڅ بهرنی لاس نسته ورسره صف متحد او یو موټی دی چې د اوربند په څیر مهمو موضوعاتو په اړه هم پریکړه کولای او عملی کولای سي اسلامي امارت د کابل ادارې ټولو نظامی او غیر نظامی افرادو ته یو ښه فرصت ورکړ چې د اسلامي امارت مجاهدین په صحیح معنا وپیژني او د امریکایي ملاتړ څخه لاس واخلي ترڅو مو هیواد د بهرني اشغال له شر څخه وژغورل سي او په ټول هیواد د اسلامي نظام اقامې ته لاره پرانستل سي په تیر کې زموږ دښمنانو تبلیغات کړي وو چې په افغانستان کې له دوی سره شل ډلې جګړه کوي او یا دا چې اسلامي امارت یوه خوله او یو صف نه دی مګر اوس ټولو ته د لمر په ډول څرګنده سوه چې دا ادعا غلطه وه او د جهاد په صف کې متعددې ډلې نسته اسلامي امارت په ټول هیواد کې د جهاد رهبري په لاس کې لري او افراد یې کلک اطاعت کوي د اسلامي امارت لخوا د اوربند اعلان عملي کېدو له مجاهدینو څخه پراخ ولسي ملاتړ او هرکلي دا خبره ښکاره کړه چې د اسلامي امارت او ځورېدلي ولس داعیه یوه ده ټول د بهرنیو اشغالګرو وتل او د اسلامي نظام اقامه غواړي د اسلامي امارت لخوا ټولې پریکړې د شریعت په اساس او د ولس په ګټه ترسره کیږي د هیواد بشپړه ازادي او دلته د سوچه اسلامي نظام اقامه زموږ د شریعت حکم او د میلیونونو شهیدانو یتیمانو کونډو او برو تر ټولو لوړ ارمان دی چې په هیڅ ډول او د هیڅ امتیاز په بدل کې به پرې معامله ونه سي د اسلامي امارت لخوا ټولې پریکړې د شریعت په اساس او د ولس په ګټه ترسره کیږي د هیواد بشپړه ازادي او دلته د سوچه اسلامي نظام اقامه زموږ د شریعت حکم او د میلیونونو شهیدانو یتیمانو کونډو او برو تر ټولو لوړ ارمان دی چې په هیڅ ډول او د هیڅ امتیاز په بدل کې به پرې معامله ونه سي امریکایي اشغالګر جهات نور باید حقایق درک او ومني له بې ځایه سرټمبګۍ څخه دې لاس واخلي د روانې معضلې د هواري لپاره دې مخامخ له اسلامي امارت سره د ډیالوګ لاره غوره کړي او خپل اشغالګر ځواکونه دې له افغانستان څخه وباسي ټول هیوادوال او مجاهدین دې خبر وي چې د کابل له ګوډاګۍ ادارې سره هیڅ راز ښکاره او پټ مذاکرات جریان نه لري په دې اړه چې مخالف لوری څومره بې اساسه تبلیغات او د اماز هانو د تیریستلو هڅه کوي هغه نور هم روان بحران پیچلی کوي او د سولې په اړه د ګټې پر ځای تاوان کوي اوس وحشي غربي دنیا ته لوی خطر دی په افغانستان کې د امریکایي قواو قومندان نیکولسن په داسې حال کې چې ټول جنگي نیرنګونه او وحشتونه یې اوبه شوي او د غرور او تکبر سټه یې میړنیو افغانانو ورماته کړه اوس یې د تیښتې په شیبو کې ویلي چې د طالبانو سره یې پټې او د پردې تر شا خبرې دوام لري د اسلامي امارت ویندوی ښاغلي ذبیح الله مجاهد صاحب رسنیو ته په یوه لېږل شوي سپیناوي کې د نیکولسن وروستۍ ادعا بې بنسټه بللې او ویلي دي چې اسلامي امارت د امریکایانو په شمول له هیڅ کوم جهت سره پټې او د پردې تر شا خبرې او مذاکرات نه لري او نه اسلامي امارت پر پټو خبرو او مرموزو حرکتونو باور لري. د مجاهد صاحب په وینا د اسلامي امارت د مذاکراتو او تماس ځای معلوم او سیاسي مرکچیان یې ښکاره دي چې په قطر هېواد کې میشت او فعالیت لري. جنرال نیکولسن چې د پنتاګون له پاره تر ټولو جنرالانو مجرب، ځیرک او په عین حال کې وحشي برېښېده او ټرمپ هم د خپلې ستراتیژۍ د پلي کولو لپاره نوموړی په افغانستان کې د امریکایي قواوو د مشرۍ پر دنده پرېښود او سیمه ییزو تبلیغاتي لاوډ سپیکرونو هم د نیکولسن د ځلولو لپاره زیات پروپاګند باد کړ خو د الله تعالی حکمت ګوره لکه نور امریکايي جنرالان چې د تېرو اوولسو کلونو په اوږدو کې یو یو په افغاني مېړانه او توره له پښو وغورځول شول او مړه څټونه له افغانستان څخه پنتاګون ته ورستانه شول. په ډېر افتخار او ویاړ ویلای شو چې جنرال نیکولسن هم په داسې یوه حالت کې له دندې لرې او له ذلیل برخلیک سره مخ شو چې اسلامي امارت په سلو کې اتیا برخه هېواد په ولکه او سلطه کې لري. ولسونه تر پخوا د اسلامي امارت مرسته او تعاون کوي، د سیمې او ګاونډ په ګډون د نړۍ اکثریت ذهنیت په دې خبره ولاړ او چورلېږي چې اسلامي امارت پوځي او سیاسي طاقت او مثبت سیاست لري او په عین حال کې امریکا نور دا توان او صلاحیت له لاسه ورکړی چې طالبان یا اسلامي امارت کمزوری او په زور خپله کومه برنامه او پروژه پرې ومني نو نیکولسن د پوځي او سیاسي مایوسۍ او شکست په یوه بد او نه جبرانېدونکي حالت کې له افغانستان څخه روان دی چې هیڅ کومه لاسته راوړنه له ځان سره نه لري نو اوس دغه مختوری او د زرګونو افغانانو قاتل پرته له دې چې په فرسوده خبرو او بې معنا تبلیغاتو تر هغو چې نوموړی امریکا ته رسېږي اذهان اخلال کړي بل کوم نیرنګ او فریب په لاس کې نه لري. حقیقت دا دی چې نیکولسن او امریکایانو په افغانستان کې د افغانانو په لاس د الله تعالی په نصرت کلکه ماتې وخوړه او په ټوله نړۍ کې د افغانستان د جګړې له امله رسوا شول نو د خپلې ماتې د پټولو او ځان ته د خټو د پوزې ایښودلو لپاره اړ دي چې د سولې او مذاکراتو په نامه شیطاني دامونه او دسیسې خپرې او تر څه وخته ژوندۍ وساتي په یو لړ هېوادونو کې غونډې او ناستې جوړې کړې او یو څو کرایه شوي اشخاص او ډلې ټپلې دې ته وګماري چې د سولې غولوونکي شعارونه تاوده وساتي، یو څو